د دښمنانو مور مات کړو ور می ګنا پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه غازان سلامونه د دښمنانو مور مات کړو ور می ګنا پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه غازان سلامونه پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه د راکټ کړنګ د زیړه کيو اوازونه پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه غازیانو سلامونه د دښمنانو مور مات کړو ور می ګنا پتا سو سلامونه پتا سو سلامنا غازیان سلامنا د کبر جنو غرور مات شو پتا سو سلامنا پتا سو سلامنا کار د مینو شول ماتی پخی ماتی سرونا پتا سو سلامونا پتا سو سلامونا غازیانو سلامونا د دښمنانو مور مات کو ور می ګنا پتا سو سلامونا پتا سو سلامونا غازیانو سلامونا په خندا شو پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه ظلم جوړ کړي له سرور تهارونه پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه ګران سلامونه د دښمنانو مور مات کو ور می ګنا پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه غازیانو سلام شهیدا پتا سو سلامنا پتا سو سلامنا پتا سو سلامنا تاریخ بلکستا میړانا غیرتنا پتا سو سلامنا پتا سو سلامنا غازیان سلامنا د دښمنانو مور مات کړو ور می ګنا پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه غازان سلامونه کل سنگر په خیر راغلی پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه نسیم بمخی ته درونم گډي ګلونا پتا سو سلامونا پتا سو سلامونا غازیان سلامونا نسیم بمخی ته درونم گډي ګلونا پتا سو سلامونا پتا سو سلامونا دخمنانو مور مات کړو ور می ګنا پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه غازیان سلامونه د دخمنانو مور مات کړو ور می ګنا پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه سلامونه پتا سو سلامونه پتا سو سلامونه غازیان سلامونه پتا سو سلامونه غازیان سلامونه پتا سو سلامونه